دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپله مدعا ښکاره روښانه بیانوي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون موږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ اے محمد صلی الله علیه وسلم موږ دا قران تا ته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو کنه مخکې د دینه خو ته د دې شیانو نه بیخي بې خبره وي په جواب کې دغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپل ورونو ته موایا کنه نو هغه به ستا د ربړولو په هڅه کې شي حقیقت دا ده چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی او پر تا او د یعقوب علیه الصلاة والسلام پر تبر باندې برامت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه الصلاة والسلام او اسحاق علیه الصلاة والسلام باندې پوره کړي دي دا یقین ده چې ستا رب پوه ځیرک دی دا یوسف علیه السلام وسلام او دغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټول نه زیات ګران دي په داس حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی هغه لتی تړون ورسته خپل پلار ته ورغلل وی ویل پلار جانه څه خبره ده چې ته د یوسف علیه الصلاۃ والسلام په باب پر موږ باندې اعتماد نکوي په داس حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين او وی ویل پلار جانه موږ د زغلې دو په مصادقه بوختو او یوسف علیه الصلاۃ والسلام د خپل اسبابونو څنګ ته پریښو چې په دې ترڅ کې لور راغی هغه یې وخوړ از موږ په خبره باور ونه کړي که موږ او هغه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کمیس د درواغو په وینه لړلې له ځان سره راوړی وو د دې په اوریدلو دغه پلار وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو لوی کار اسانه کړ خنو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم کومه خبره چې تاسو غوټه کوئ پر هغې باندې له هغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولېږه سقاو چې په څا کې بوکه وغورځوله نو د یوسف علیه الصلاة والسلام په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وي دلته خو یو هلک دی هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ په داس حال کې چې څه چې هغوی کول خدای پاک پرې خبر وو د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته ویل دی په ښه شان ساته لرې نه ده چې دی زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دی په زوی ولی ونیسو په دې ډول موږ د یوسف علیه السلام و سلام لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمينه برابر کړه او په چارو باندې د پوهېدو د ورزده کولو انتظام وکړ او هغه د شال خوا د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کمیس پر اخودلو سره چیرې کړ په ورکه دواړو د هغه میړه موجود وموند دغه په لیدو سره خدي ویل دغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري د دې پرته بلې څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړل شي یوسف علیه الصلاة والسلام وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف علیه الصلاة والسلام کمیس د مخې نه شلیدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی درواغجن قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين د خار سزو په خپل منځونو کې आवाज غډه کچي د عزیز میرمن په خپل ځلمی غلام پسې شوې ده مینې ناقرار کړې ده زموږ په نزد خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي هغې چې دا غو دغه لمکه ډکې خبرې واورې دي نو پاغو پسې استازي واستو او دا غو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په ملمستیا کې د هرې وی په وړاندې یو یو چاړه کې خودله بیا به دو په امر وخت کې چې کله هغه میوه پرې کولې خوړلې وي هغه یوسف علیه السلام ته اشاره وکړه چې دا غوی مخې ته راوځي کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېده نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري ویل هیڅ کله نه دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه فرښته ده د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا دی هغه څوک چې د هغه په باب تاسو په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه خو دی وژغورل شو که دی زما وینا ونه مني نو بندي عام او خار به کړای شي د دې په نسبت بندي کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له ما نه غواړي او که ته د هغو دسیسې له ما نه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين باندې خاني ته دوه نور غلامان هم لا غسر نه وتل یو ورځ لا غونه یو تن هغه ته ویل ما په خوب کې لیدل دي چې زه شراب څښم بل ویل ما ولیدل چې زما په سر باندې ډوډۍ ایښې دي او مرغان خوري دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ته راکړی دی واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پرېښې ده چې په الله پاک باندې ایمان نه راوړي او له آخرت د منکران دي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب د خپل مشرانو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسحاق عليه الصلاه والسلام او يعقوب عليه الصلاه والسلام تګلار می غوړه کړې ده زموږ دا کار نه دی چې له الله پاک سره څوک شریک وانګیرو په حقیقت کې دا پر موږ او پر ټول انسانانو باندې د الله پاک فضل دی چې اے د زندان ملګرو تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بلا بیل ارباب خدي یا یو هغه الله چې پر ټول باندې برلاسه دی ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها د هغه پرته چې تاسو د چا بندگی کوئ هغه له دې پرته نور څه نه دي چې صرف څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلرودو یې دي الله پاک دغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی د فرمان روایی قدرت له الله پاک نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته دغه حکم دی چې په خپل دغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوئ دا د ژوند سمه سیخه لاره ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي